وضاحت ورکې وشې څه د هغو وله تعلیم دی او هغه اصل کې یو د سیکولر مذهب تعلیم دی دوی کفري مذهب تعلیم دی هغه خو په یوې طریقې مو نشو قبلولای او دویم دا چې کوم ساینسي تعلیم دی نو هغه په څو واجو غلط دی هغه کې په څو واجو غلطیانې دي یو خو دا دی چې ساینسي تعلیم ته اندازې کوی نه شي چې څوره پر د سیکولر فکري و عقیدوي تعلیم ورسره نه وي ملګری ځکه چې هغوی د دوره وخت ورته زیات کړه دی هغه اندی واجب نه کړه دوره زیات وخت ور باندې لګوي کني ساينسي تعلیم باندې ډېر لږ وخت لګي نو هغه اندی د پر کړه دی څه دغه د سیکولر عقیدوي او فکری تعلیم ته تدار کی دینه بل شتانه او بل دا څه دا دغه تابع دی د ساينسي تعلیم کوم دی دا دغه تابع دی دوی په اندی ذریعه دعوت تابع داسې دی چې په همدې ذریعې خلکو ته دعوت هم ورکوي د دې سکولونو او د دې سیکولر تعلیم خلک په همدې هغه رګروي دی تعلیم کې څو ګره د مادي تعلیم او د ساينس تعلیم وک وکا بچی باندې ډاکټر انجنیر نه جوړ کا کنه باندې طریقې خلک ګروي او دی تعلیم کې او په اندی طریقې چې کله چوک په دې تعلیم باندې اعتراض وکړي د خلکو تردید هم په اندی طریقې کوي ته ګوره د خو کاسب دی ساينس ته دوی کې خو مذهب کې دي کې ممانعت نشته مدلی ها سران تابع دی ودلی ها سران تابع دی چې کله دی تعلیم نه چوک فارغ شي دی ساينسي او تعلیم نه کله او دی کسبي تعلیم نه کله خلک فارغ شي نو د کسب او ساينسي ټول د دغه سیکولر مذهب او د سیکولریزم دغه شپږ ارکان او د سیکولر عقیده او فکر حفاظت لپاره بیا دغه کسب او دغه ساينس او دا ډاکټري او دا انجینري مغه د پر بیا استعمالیږي ها پیګو تاسو نو دی واجنان دا تابع ده چې بیا د پر استعمالیږي ها د دې دفاع د پر او د دې ترقی د پر استعمالیږي ها نو د درو واجنه دا تابع ده که بیا سره تابع نه وي نو بیا تاسو ته مو ویلو چې دي کې بیا عقیدوي خرابیان شته دی هغه څلور مو تاسو ته بیان کړل نو د دوی سه بیان شو له خاص یو سیکولر فکری او عقیدوي تعلیم عیسی د دې تعلیم یو عیسی دار دویم عیسی سنسیره او د دې دواړو تردید وشو هغه سیکولر فکری او عقیدوي تعلیم هغه مکمل تور باندې مسترد کول او د هغه مقابله کې خالص اسلامی تعلیم ورکول او چې کوم ساينسي تعلیم دی هغه نه هغه چې کومې خرابیانې ورکې دي د تابعداري لحاظ سره ورکې خرابیانې دي یا ورسره د سیکولر فکری او عقیدوي تعلیم ملګری دی هغه خرابي دی یا هغه نورې څلور عقیدوي خرابیانې ورکې ذاتي تور باندې دي هغه څه کله د شپې خرابیانې دي که و خرابیانې ونه وځي هغه نه بعد بیا هغه د سینسي تعلیم دغه بالکل دی خرابیانو وتلو سره سره هغه یو اسلامي نظام لاندې شي یو اسلامي خلافت او اسلامي ریاست اسلامي دولت لاندې شي نو بیا دا ساينسي تعلیم بیا موږ خپل تعلیم دی او د مجایز ګڼو صحیح ده کنه مطلب پیګو او دا ساينس صرف ساينس ته کاسب نشي یلی بلکې د یو زبان زده کولو ته هم کاسب یلی شي مثلا سره انګریزي زبان زده کوي عربي زده کوي او نور زبانونه زده کوي که نه نو هم کاسب د لیکل هم کاسب دی ته لیکل ورکې زده کړې لیکل خو یو کاسب دی دا ټول کسبونه کوم دي هغه هغه سره دا شرطونه موجود دي اوس یوه عیسی ورکې دا پاتې دی چې هغه کافر ورکې چولی دی مرتدینو او کافرو دی تعلیمی نظام که هغه ایسا چولی از هغه تا اسلامیات و دینیات یلی شی خواه اسلامیات و دینیات دینیات یلی شی دا اسلامیات و دینیات کوم دی دا مکمل دا مو ولی مسترد کوو دغه دا په دې مسترد کوو چې دا مکمل طور بنده د کوم د سیکولر فکری و عقیدوي تعلیم ده د مغه تابع ګرځولي شوي دي دا اسلامیات د اسلامیاتو تعلیم د مغه تابع ګرځولی شوی دی د مغه نوکار ګرځولی شوی دی په همدې ذریعې په همدې ذریعې یعنی دا خالص دي د پر ورکه دا تعلیم اچولی شوی دی چې یو خو څوک د دغه سیکولر تعلیم مخالفت ونه کی څه مخته ورته مو د اسلامیات ورمخته کوو او بل دا څه خلک اندی د باندې ذریعه اخکار کی ځنه خلک په دین نخ کار کیږي کنه یعنی دی په دی واجن خلک ځنه خلک نه رګیږي چې تور ته وی چې راته بچینه انجنیر جوړ کا ساينسدان ورنه جوړ کا ډاکټر ورنه جوړ کا کنه په دې ځنه خلک نه رګیږي هغه باندې خالص یو دینی حربات کله استعمال شي هغه نه بعد هغه بګریږي ځکه هغه فطرت کې دین دروي ناغه ته بیا دغه دینیات او اسلامیات جوړ کړی دی ها دا یو دوکا هغه ته ور کړی شوی دی او نو دې ذریعہ سره هغه خلک راګیروي بیا دا سره د دې چې دا دوکا دی او سره د دې چې دا د یو سیکولر تعلیم دا تابع دی دغه دیني د دنیاتو او د اسلامیاتو تعلیم نو دې کې نه نام بیا داسې خرابیان شته دي و داسې نښې شته دي چې هغه هره یوه نښه تا ته ښیي چې دا اسلامي تعلیم اصل کې مقصد نه دی مقصد د دې دا نه چې دا څوک زده کړي و دې باندې عمل وکړي بلکې مقصد دا دی دا دې ذریعه سره سیکولر تعلیم ته فایده ورسیږي اندې واجه نه د اسلامیاتو نه کوم فارغ څوک وی کنه هغه اوس پر ته هغه ونه ګوري څه هغه چې ته دین څه دین زده کړی وي او د دې وجه نه چې ته دیندار شوی وي کنه ځکه څه اما د مقصد پر ادا جوړ نه شوی دا تعلیم بل دا چې بهر کوم ماحول دی کوم نظام لاندې د کار کوي هغه نظام مکمل کفري او ارتداد دی او سیکولر دی او دې ځای کې بیا هغه کې د اسلام پیوند ور ولګوي که نه نو هغه پیوند بیا چې ته کار کوي صحیح دی البته نه نه دي کې کومې خرابیانې دي دې تابعداري سره بس کله دا تابع شول بس د دې خپل حیثیت ختم شول البته کومې نه نه ورکې خرابیانې دي هغه به ذات خودن خرابیانې دي دویمه دا چې هغه خرابیان په دې دلالت کوي هغه خرابیان د دې دلیل دي چې دغه اسلامیات د اسلامیات او د دینیات کوم تعلیم دی دا تابع دی او د دوکا دوکې په تور باندې دغه شی لوستل کیږي بلکې څه دور کې نه وای نو فایدهمن به وای څه نه څه خلکو ته د دې نظام کفر معلومېدلی خو چې کله دور کې دی نو د کفري نظام باندې یو قسم پرده چولې ردی نو دا اصل کې اسلام د پر دا اسلامیات د اسلامیات او د دنیات دغه تعلیم اسلام د پر نقصانی دی نه نه فائدہ من دا چې به ترتیب غونې د ته یو خبره دی کې وکون څنګه هغه د دې دلیل دی خبره څه دا تعلیم د دنیات او د اسلامیات تابع دی و دوکال اول خبره دا چې دی کې هغه مسائل به تاسو ملاو نشي چې هغه ته فعل حال د مسلمانانو ضرورت دی هغه مسائل دي کې نشته دي ښه اوله خرابي هغه مسائل دي دنیاتو کې نشته ښه اوله خرابي دا د یو اصل خرابي نه بار دی ښه اصل خرابي خو دا چې د دوکې د پر دي او تابع دي کنه دا اصل خرابي نه بعد دی او داغه دلیل دی کوم عقاید او کوم احکام ته څه فعل حال د مسلمانانو ضرورت او ورکی نشته دي هغه کې غړ ضرورت دار چې کوم داخلي تغوت ته یا خارجي تغوت ته دا غیر رد ورکې نشته داخلي توغیتو کې یو غټ تغوت کوم دی هغه دار څه خلک قبرونو نه مدتونه غوړي او قبرونو نه خدایان جوړ کړي دغه تردید نشته ورکه دا داخلي توغیتو کې غټ توغیت خارجي توغیتو کې غټ توغیت کوم دی غو وطنیت او جمهوریت ته کنه پورا سیکولریزم دی ازادي و غیره وضعي قوانین او اسلامي دغه سیکولر معاشرات او سیکولر معیشت و غیره د دې تردید نشته ورکه دا ضروري مسایل خدا دي چې هغه وختي تور بیان ته ضرورت دي دا ورکې نشته نو دا د دې دلیل دی چې دا تابع دی او د کوم کفري نظام چې په منافس دی هغه دغه تابع دی اسلامیت او دینیت دي ته لشي دي چې کله هغه د موجوده نظام چې کوم نظام وي موجوده کفري نظام چې کوم یو وي هغه د زړک کفري مذهبونو نظام وي او که د نوي کفري مذهب سیکولرزم نظام وي خو چې کوم در باندې نافذ وي د مغه مخالفت کوم تعلیماتو کوي اصل اسلامي تعلیمات مغه ته شي نور به ټوله دوکار دویمه خبره ورکې دار چې به ترتیب باندې څه دي کې تحقیق نشته د کوم احکام واقعیت ورکې بیان شوی دي هغه کې څه تحقیق نشته دی دی واجنه ډېر شونو ته ورکې اسلامي عقاید یې لري سره د دې چې هغه اسلامي عقایدو سره کار نشته تعلق نشته او ځه شونو ته سنت ورکې لري هغه حقیقت کې تحقیق وکړي سنت نه وي دی وجه نه څه تحقیق ورکې نشته دریم دا چې هغه اول بحث کې دا خبره روان شوله دریم دا چې کوم قوانین دی مرتد دی مرتدینو په نافذ کړی دی د مرتدینو دولتونو او مرتدینو ریاستونو او حکومتونو چې کوم قوانین سیکولر قوانین نافذ کړی دي نو د هغو قوانینو مخالفات ورکې نشته دی تعلیم کې دغه دغه د اسلامیاتو او د دنیاتو تعلیم کې نشته نو د به کوم ځای نه اسلامیاتو او دنیاتو تعلیم شو مطلب دا څه داسې مسایل دي چې هغه کورونو کې میندو نه د وړکي زده کوي هغه ته ضرورت نشته چې هغه ته اسلامیات او دینیات او دغه غټه کتاب نه جوړه کړي صحیح دی او څلورم دا چې د اسلامي ورکه صرف یو حصہ بیان کړی وي زیات کوشش دا کړی وي چې یو شخصي حصہ ورکه بیان کړي د اسلام شخصي حصہ بیان کړی دی شخصي احکام او زیات نه زیات کا ورکه څه حد پر اجتماعي معاشرتي احکام ورکه بیان کړی وي نو یا سیاسي احکام ورکه بیان کړی وي نه کی کوشش دا کړی چې داسې حکم ورکه بیان کړی دی چې هغه حکم قدرتی طور باندې یو سیکولر حکم سره برابر دی یا کم از کم یې خلاف نه دی و یا کم از کم دې پر برداشت کړی دی چې مسلمانانو کې هغه د اسلام په نوم باندې معروف دی نو دی واجب نه وغو سیاسي طور باندې دا یو وختي طور باندې موقتی طور باندې لیکل دی چې اڅ نه چې د مسلمانانو د دې تعلیمي نظام مخالفت شروع کی او بل دلیل دا دی څه دا تابع دی او د کې دوکا دی او د دې اصل حیثیت نشته څه اصل کې د دې د سکولونو او د کالجونو او د مکتبونو او د یونیورسيټیانو کې د تعلیم ته او د دې استاد ته او د کې څه کوم وړ کې تکړه وي هغه وړ کې ته او د دې وخت ته د غټولو شونو ته د زلات نظر سره کتل شي مثال په تور باندې د دې وخت اکثر د دې تعلیمونو د اسلامیاتو او د دینیاتو کوم تعلیم دی د دې وخت اخر کې وي اخر کې وي ښه چې کوم وخت کې وډ کې خستړي شوی وي ښه د نورو سیکولر فکری تعلیم نه یا د ساينس او د کسب ولا تعلیم نه خستړي شوی اخر کې د دنیات او د اسلامیاتو تعلیم وي نو هغه ته خاص اهمیت نه دی وجه نه اخر کې کړی چې د کوم وډ کو دماغ خستړي شوی نه هغه وخت کې هغه یو خو د دې تعلیم حالات دار او بل هغه کوم دی هغه نه زده کیږي صحیح دی دویم دا څه د کې کوم وړکه تکړه وی کنه هغه وړکی ته د خاص درون نظر سره نشي کتلای په مقابله د هغه وړکی څنګه ساينس کې تکړه وی یا سیکولر فکری او عقیدوي تعلیم کې تکړه وی نو دې ته سپک نظر سره کتای شي ښه همدارنګه د دې وخت اند ته درون نظر سره نشي کتلای د دې وخت په بندي چوک ونه کې د خاص هغه ور بننوي ده خاص پابندي ور باندې نه وي بلکې د امتحان کې پرچو کې دی پرچو کې څوک ګډ وډ وینو هغه ته دا غن ډېر زیات نمبر نه کمیږي ځکه څه د دې دور غټ حیثیت نه بل د دې استاد کوم دی هغه انتهایی ذلیل نظر سره دی استاد ته کتل شي کوم وډ کوي هغه احترام اغران کې نه کوي لکه څرنګه د سیکولر فکری او عقیدوي تعلیم ولا استاد کادر و ایجاد کیږي او احترام نظر سره وته کتل شي یا د ساينس ولا استاد د مادیات او تعلیم ولا استاد ته کوم درو نظر سره کتل شي هغه درو نظر دي ته نه وي د ټول سپکوي دي پر ور پوري وي ها بیا د ټول خبرو سره مسلمانان کیدای شي زدا ګیلا وکي ها مسلمانان کیدای شي زدا ګیلا وکي یاره دی هغه کې د مو مازی نه رچړل شوه د مو مازی نه مو کاټ کړی و دی تعلیم کې چې دای شي مسلمانان څه وکړي د ګیله وکړي د دې لپاره هغه ډېرې طریقې اختیار کړې دي یوه طریقه یې دا اختیار کړې ده چې تا ته یو نوی ماضي ایجاد کړی دی صحیح دی یو نوی ماضي او په ځای د دې چې صحابه تابعین تبع تابعین او مشهور امامان دا د تا امامان شي نو د تا امامانی چوک ګرځولی دی ابن سینا فریابی ابن رشد کندی و ابوالحیثم وغیره دغه خلکی د تا امامان ګرځولی دی ځکه دا فلسفه کې اندرنګ څه نه څه ساينسي علومو کې څه نه څه مهارت لرل نو هغه د تا امامان ګرځولی دی ښه سره د دې څنګه په یوې طریقې د ته امام نشي کیدلای نه نه ته هغه باندې فخر کوای شي ښه فخر خو اصل کې دې لپاره وی کنه چې ته خپل مخالف اخ فخر ذریعہ سره لاندې کې خبره کې لاندې راولې کنه پړې کې خبرو کې کنه دې لپاره فخر کیږي کنه نو دا فخر خو ته د چا مقابله کې کوي دا فخر خو کته بل چا مقابله کې کوي نور خلکات حاشیه کې پراته دي اصل فخر خو څه ته کاوې کاله د دې مغرب او د دې یورپ خلکو مقابله کې بکای اصل مقابله خو تان دوی سره روانه ده نو که دوی سره ته په دې مشرانو باندې فخر کوي ابن سینا غوندې مشرانو باندې فریابي غوندې مشرانو باندې نو دا په دوو غاټو واجو بلکې په درو غاټو واجو دا د تا امامان نه دي ښه او دې باندې ته فخر کوی نه شي هغه ته پړوي دي خبره کې تا لاندې راولي ته لاندې نه شي راوستلی یوه وجه خو دا دی چې په دې وجه تا ته په دې فخر نه دی پکار څه دا د تا هغه حقیقي امامانو ځای نسی محمد صلی الله علیه وسلم نه ونسه د نور علماء حق کوم نمو تیر شوی دی هغه پورې دویمه دا خبره ده چې کچیرې ته دی باندې د لحاظ سره فخر کوي چې یاده دا د مود نظریه او د مود عقیده خلکو نو د مود عقیده او د مود نظریه خلک خو سره په نوم نه ګرځيږي کنه ځغو نمونه د مسلمانانو نه په نوم وګرځيږي نه نو حقیقت کې هغه هغه د دې سیکولر خلکو د نظریه خلکو د سیکولر خلکو د نظریه خلکو دی واجنه فخر خو هغه ته وربنه پکار دی سیکولر خلکو بوته مور بنه ول فخر وکو نو کته هر څوره فخر وربنه وکي وغه سیکولر خلکو ته ته د اوس غلی شوی دی ځکه ستون دی خبره کې ګیروي که کله در سره مقابله راغله نو ته ته به خو د مود دین خلکو نو سیکولر خلکو په هغه ته کوم ځای نه فخر کوي د یو د یو مسلمان په حیثیت تا هغه باندې څنګه فخر کوي مې مور مې فخر نشي کولای کنه به هم پړیو خبره کې کچېره د دې فخر د پرده کار کوي ځکه څا خو د دوی د دین خال دي کنه د مو د دین خو نه دي کچیر ته بیا د قومیت په تور باندې هغه باندې فخر کاوه اول خو اسلام کې د دې څه حیثیت نشته چې دوی فخر په دوی ته فخر کوي بلکې اسلام کې داسې فخرونه بالکل مکمل معنی دي او بل دا دی هر څوره ته دونه غټ خلک جوړ کې قومي تور باندې تا غو باندې بیا فخر نشي کولای واجه دار ته دغه استادان یونان ولا خلکو او یونان بیا یورپ کې دي نو مشران ماغه د یورپ ولا خلک دي نو نه دینی لحاظ سره هغه د تم مشران دي و نه قومي لحاظ سره هغه د تم مشران ګرځي ځکه قومي لحاظ سره ته شي بیا کشران دي ځکه چې ابن سینا ته خلق څه یې صدا دویم چې شو دویم غالبا دویم سقراط نه لرته یې والله عالم که دویم ارستونه دویم ارستونه مخ خلک ابن رشد ته یې انده چې چوکند هغه د هغه فلسفیان څه کوم یونان کې تیر دي که افلتون دی که ارسطو دی که سقراط دی هغه نه مخکې سقراط و نو هغه اول دی او دویم ورته کې انده ذکر کړی دی ذکر دا دویم شو هغه اول شو خو بیا په اولو فقر خلک کوي که په دویم کوي که ته هر څوره فقر وکې د ابن سینا مقابله کې ته ته ارسطوره غره وبسی ده سقراط ره وبسی ده ابن رشد مقابله کې درته غره وبسی ارسطوره وبسی اندرنګ یو بل مقابله کې ته افلاطون ره وبسی صحیح ده نو به تاسو حیثیت پاتې شي نو یو خو د داسې مزي سره تړلی دا مزي اصل کې تا ته ایجاد کړی دی هغو دا مزي تا ته هغو ایجاد کړی دا د مو مزي نه دی دې مزي سره یې مو تړلی یو خو د دې تړلو مطلب د هغو دا دی چې مو هغه مزي نه رکاټ کړي هغه مزي نه مربیل کړي نور د مو خو اصل مزي محمد صلی الله علیه وسلم او دغه صحابه او تابعین او تابع تابعین هغه د مو مزي دی خلفای راشدین کوم دولت او ریاست او خلافت هغه د مو مزي دی دا خو د مو مزي نه دی د مو مزي اندلیس او او بغداد څخه کوم ډېر خسته او رنگین جوړ کړه او دی مسلمانانو ا د مو مزي نه دی د مو مزي مغه د مدینه کچا کچا کورونه د مو مزي دی ا د صحابه او کورونه د مو مزي دی او څوره پر د مو هغه کچا کورونه و څوره پر مو هغه مزي سره تړلی وخه وره پر مو تراکی کړی دی وره پر مو غالب وو او دا کافر مو ته مغلوب وو او څه کله کله نه دا تراکی راوتلی دی د ابن سینا او د فریابي او د ابو الهیثم او غیره د دې خلکو تراکی کله مخ ته راغلی راو څه کله بغداد او د اندلس چې کومې رنګینیان دي هغه مخ ته راغلی دي نو هغه وخت کې بیا د مود ذلت وخت شروع شوی دی هغه باندې مو والي فخر وکړو خو د مو د ذلت وخت د مو شکست خو مخ وخت نه شروع شوی دی نو هغه به د مو مزي کوم ځای نه شي یو خو تاسو ته ما وخیل څه د مو مزي نه دی هغه هغه ځکه چې څه شي شوی دی د شریعت خلاف شوی دی الا ماشاءالله کنه نو د شریعت خلاف کار د اسلام خلاف کار د مو مزي څرنګه کیدای شي بل دا څه هغه مشوم وړکان په هغه پیږي هغه باندې مو فخر نه کې مو د فخر ته ششتانه مغ واخ نه د مو شکشتونه د مو مغلوبیات شروع شو هغه مو فخر والي وکړو و دا بل مزي کوم څه د مو دی د کوم د مو حقيقي مزي تمام پیغمبرانو محمد صلی الله علیه وسلم او صحابه او تابعین او تابع تابعین او امامان علماء حق او داغه دورونه هغه د مو مازی دی هغه د مو حقيقي مازی دی او هغه کې مو باندې چوک فخر نشي کول هغه کې مو چوک لاندې کوي نشي دا مو حقيقي مازی دی او بل درس څوره پر هغه مازی سره مو خپل ځانونه تړلیو او څوره پر د مو هغه مازی ژوندای او مو دي سہولتونو طرف ته د اندلس او د بغداد سہولتونو طرف ته مو نه ورغلی نو ور پر مو غالب د ټول جهان متمغلوبو دا یو محسوسه خبره ده ښه نو دې سکولونو او دې کالجونو کې د ته دغه اسلامیات دی ښه چې ته یو غیر حقیقي او یو باطل مزي سره تړي او یو داسې مزي د تا والا مزي ګرځوي چې د کافر خپل مزي دی او مقصد یې اصل کې دا وي چې ته هغه مزي نه پرې کی او هغه مزي نه ته کاټ کی چې کوم د ته حقیقي مزي دی نو دا د مزي له سره دا خبره وه بل خبره ده چې کله دی دغه اسلامیاتو کې لکه بل خبره دا معنا ده چې بل دا خبران د دې دلیل دی چې د اسلامیات اصل کې تابع دي د سیکولر تعلیم ها او د اسلامیات اصل کې دوکا دی د دې لپاره چې خلک د سیک خلک د سیکولر تعلیم کې لګراګیر کی او خلکو باندې د سیکولر تعلیم ورومني ها نو د دې یو بل دلیل دا دی د دې دینیات او د نامنهات دینیات او د اسلامیاتو تعلیم کې چې کوم د سیرات بیان شوی دی او کوم سیرات بیان دی یا کوم تاریخ بیان دی نو هغه کې هغه تاریخ کې ځای په ځای هغه معلومول کې لغونه کوشش لګي ډېر کوشش نه لګي ان شاء الله سړی معلوموي ځای په ځای ورکې داسې خبرې کړې دي چې تا ته واضحه پاته لګي چې دا اصل کې د سیکولریزم تعلیم دی صفا د سیکولرزم تعلیم دی خو د اسلامي نوم ورکړی شوی دی دې لپاره څه چې کوم لږ ځګ غیرت تو کې دی هغه غیرت در نه بردش کوي چې هغه خالص سیکولر تعلیم هغه کې تیر کی وو وای غلی وو برداشت کی حتی کې چې دې سره اسلامي د اسلامي تعلیم د ګابینو په تور باندې اسلامي تعلیم ورګاډ کی ودی ګابینو کې درته هغه زهر دار کی نغه به ته صحیح تیر شي هغه به صحیح وګاله او برداشي به کې اندې د پره هغه د اسلامیات او د دنیاتو تعلیم رو خله دی نو بار بار د سیرات کې هغه کې یو خبره ته دا وګوره خو کته صحیح غور ورته وکي وډل په عجیبه چال سره د خبره کوي او یو خبره خو ته دا وګوره چې نبی صلی الله علیه وسلم کومه مباحو کې څنګه ازادي صحابه او تور کړی یا صحابه خلفای رشیدینو کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه به خاص تور بن عمر رضی الله عنه د ذکر نامې کړې دي چې هغه د اسلام حدودو کې چې کومه ازادي لري هغه ازادي خلکو ته ورکړې دي او خلکو لحاظ ورکې کړې دي خلکو خبرې اعتراضونه د خلکو وریدلې دي او دلیل سره د هر چا خبره وریدلې ده نه ټول د مو د اسلام مثال دی د اسلامي خلافت مثال دی چې داسې کار باید یو خلیفه وکي یو مشر وکي یو امیر وکي د ټولو باندې دی تعلیمي نظام کې د جمهوریت نوم اخی شوی دی څه وګوره دا د جمهوریت دی وګوره دا د نبی صلی الله علیه وسلم حدیثونو کې او اندرنګې د د خلفای رشیدینو ژوند کې نو هغه ته جمهوری رنګ ورکوي نو د اسلامی تاریخ او اسلامی سیرت په ذریعه سره ته باندې سیکولریزم معنی ښه ګوره دي خلکو نه مو بل سوالون کو آسان غونده کچوک په نور خبر نه پیږي اکثر خلک داسې کوي ښه ګوره ابوالکلام مزار ډیر مشهور عالم او کنه هغه داسې کار کړی دی چې مکمل خلافات یې هغه کې لیکلی دی د عمر رضیالانو صفاتونه او نور خلفای راشدین خلافات یې لیکلی دی خو ما خلافات یې د اسلامي جمهوریت نوم ورکړی نو موږ د دې اسلامي ملکونو کې چې کوم مرتد حکمرانان دي هغه ته موږ دا خبره کوو چې ګوره د تاسو چې کوم شي ته اسلام یو د جمهوریت نوم مو ورته ورکړی د موږ د ساده غونې مطالبه ورنکو اسلام ورته یو او د جمهوریت نوم مور کړی نو د جمهوریت یو بیل دین دی اسلام یو بیل دین دی جمهوریت د موته څوره د د سیرات او د تاریخ او د حدیث او د فقه کتابونه دي د جمهوریت یو لفظ هغه کې نشته په دې معنی جمهور علما د ایل دي د خبرشته ورکی خو هغه منه اکثر علما د ایل دي هغه دلیل په تورن چوک نه پیش کیا دلیل دی نه جمهور علما کوم خبر کړی دلیل نه نو دي سره لفظ نشته لهذا د جمهوریت خو بالکل واضح تور باندې یونان نه یورپ نه امریکا نه فرانس نه راغلی کنه نو دا خو ډیره واضح خبره ده نو بیا بس په خپل اسلام عمل وکړو کنه د کوم عمل تاسو کوو دی باندې بیا د جمهوریت نه مه کېږه دوسه کله خو مخه تاسو په دې مسیر وو چې دا اسلام دی نو بیا د اسلام نوم ورته کېږدو د خلافت نوم ورته کېږدو مثلا کنه بیا د جمهوریت نوم ورته واله کیږه د کافرو نه نوم ور رخله دا خدا سره لکه ته اسلام داوان کوي خپل اسلام باندې د يهودیت نوم کېږي نو ته په دې خبره مصر والے والے ته خپل اسلام د يهودیت نوم کېږي او يهودیت نه بتر مذهب ته جمهوریت دغه نوم ور باندې واله کیږي خو بیا اسلام نه ورته ویا په دې سره به شرط بلی اده چې ته مسلمان ور پر کې دانه شې ته غوت نه انکار نه کړه اته غوت د جمهوریت بس چلو موږ یو ساعت لپاره تاسو سره دا ومنو د کومه ته دا خبره کوي چې یاره د مو کوم جمهوریت د اسلامي جمهوریت دی او هغه ولا کوم جمهوریت د مغربي جمهوریت دی نو قدم د سره مو یو ساعت لپاره ومنو نو موږ د نوم د سره نه منو یو شرط د سره مو دا مقرره و چې د نوم ورنه لري خالص د اسلام نوم کې دا ور باندې بل شرط د سره دا مقرره و چې هغه کوم مغربي جمهوریت ته ورته ته هغه باندې کفر وکا کفر به طاغوت وکا داغه نه انکار وکا داغه نه ته انکار وکې بس ان شاء الله بیا نور دا خبره سیده کول آسان دي ته دا کوم تا کې غلطیان دي ته دا جمهوریت او کده اسلام د حقیقت هغه سره به په هغه بحث وکړو خو ته دوره کار خو وکا کنه مطلب دا چې دی ټول ته د جمهوریت رنگ ور کړی دی حتی کې چې ځنه ځایونو کې د صحابه او کوم بهادریان دي نو هغه او یا د کوم اسلام کې حدیث کې قران کې د صغور او د حدود او حفاظت کوم فضیلت راغلی د رباط کوم حفاظت راغلی هغه ته د وطن د حدود او د وطنیات رنگ ورکړی دی حالانکه د صغور او د اسلامی حدود او د د وطنیات د حدود د کې د اسمان زمکه فرق دی اسلام کلان د دې کایل نه لري چې حدود داسې مقرر شي چې هغه نه هغه طرف ته وروختن همیشه د پر باند وي نه هغه سره معده کې دی شي چې معده وي او حدود حفاظت ته پدې کوي چې هغه کافر دي کې شي معده خلاف او کې اچانک حمله وکي یا حدود خالص ته دي پر هغه ته واس نشته فل حال هغه بنته اقدام واس ته نشته نور ته دې انتظار کې چې کله زما واس ورسي کې فورا زه د خپل حدود تراو ځکه چې مخ ټول جهان ته مور کافر ورکه دي کې سي ساره دا د الله دنیا دی دي کې څه کله ته پدې کېږي نو په دوو طریقو ته پاتې کیدای شي یوه طریقه دا چې د الله دنیا لري په الله ته ایمان راوړي او د الله دین ومني ځکه د ما کور کې پاتې کېږي خو د ما حکم خو به معنی کنه د ما په اصول باختي راوي نو ته د الله دنیا کې پاتې کېږي د الله په اصول باختي راوي او د الله اصول چی دي هغه د اسلام د دین اسلام دی په دې باختي راوي که په دې وخت نه تیرای چلو تا د پر بیا د اجازه نشته چې ته د دنیا کې وخت راوا خو ته هغه خلکو ته د دې کرایه ورکوه جزیه ورکوه ځکه کوم خلک د الله منون کی هغه ته بیا جزیه ورکوي کته یې چې زه د الله دنیا کې وخت نه تیروم الله باندې او دغه دین باندې ایمان نه راوړم او دا وخت هڅه مفتو کین تیروم کرایه نه ورکوم جزیه نه ورکوم نو بیا د تو د دې کې د اوسیدنو بالکل ته حق نشته بیا باید ته مړ شې باید ته سر پرې شي بیا صحیح دی ته بیا پردي دنیا کې پاتې کېږي او په دوره بدمعشي پاتې کېږي کنه بدمعشي خپل کور کې کاوه خپل کور ته اځي نشته پردي کور کې پاتې کېږي او بدمعشي دوره کوي صحیح دی بدمعشي تر مونږ پرې ګرودات چې یو فلسفونه یو فلسفه ده صحیح ده او په دې مو یو انجنیر هندو انجنیر مسلمان کړه صحیح ده عربو کې هغه نور شبهات ختم دا غاټه شبهه ورته پرته و بیا کله دا خبره وته وکړه نه الله باندې ذریعہ به مسلمان کړل نو د وطنیت رنګن دوی وته ورکوي بیا د اخر اخر کې چې د کوم د مسلمانانو جهادي مشران تیر شوي وو د قبایلو کې مثلا جهاد کړو لکه او حاجي مرزلي خان او ملا پاوند او کنه اندرنګ نور داسې مجاهدین وو نو هغه مجاهدینو تان دغه نشنلیانو دغه سیکولرانو ها نه ځان ته پښتانه یی دا خنزیران دا ته د بغیرتی انتها ته رسیدلی دی د پښتون هغه نوم نشان ور کې نشته اسلام خو هڅه ور کې نشته سره پښتون نوم نشان ور کې نشته نو کچره د پښتو مخالفت ته پښتو څه نو بس بیا د پښتو دوی کېشته دنیا کې هر کار د دوی د پښتو مخالفت کنه هغه اسلام خو خود مخالف نو دی خنزیرانو د حاجی مرزا علی خان غونې خلکو تان دا رنګ ورکړل چې دوی د خپل خاور حفاظت کول کنه خپل خاور د پر جنگیدلې دي او دی جنگونو ته دغه رنګ ورکړی دی نو دغه ټول خبرې دغه سکولونو او دغه تعلیمي نظام کې د ټولې خبرې شته دي او دا ډېر خطرناک خبرې دي او دا خاص تور باندې دي خطر بیا نور زیاتیږي چې کله دا سیکولر خبره او دا سیکولر عقاید د اسلام په نوم د ته بچی باندې ورزده کیږي د اسلام په نوم ښه د سیکولر وطنیات و د وطن سیکولر حدودو حفاظت د اسلامی ثغورو او د اسلامی حدودو په نوم باندې کیږي نو بیا دا ډېره خطرناک خبره ده دی خبره ته ډېر زیات نظر وکړو دا خبر نه دکان شو سید او زه فکر کوم چې دی تعلیمي نظام په باره کې داسې مزیده نوره څه خبره نه وي البته دوره دی چې د دې تعلیمي نظام مقابله کې موږ خپل تعلیمي نظام څرنګه چلوو صحیح دی خو دا خو د میډیا مقابله کې میډیا او د د دوی ټول ټولو ادارو مقابله کې چې کومه اداره مو ته شرعي حدودو کې جایز وي هغه ادارې قایمول دا هر څه د مو څلورمې درجه کې مو رولو ان شاء الله ځکه هغه د مو عملی درجه رسي هر مو عمل څرنګه کوو کنه عملی درجه لري دا نظام به مو څنګه متو اسلامي نظام به څنګه قائم کوو دا د مو څلورمه درجه کې موضوع ده ها دا کفري نظام مو د کفري مذهب څنګه متو د دې مقابله کې به اسلامي نظام څنګه نافذ کوو ښه عملی تور باندې به څنګه نافذ کوو نو دا زموږ څلورمه درجه موضوع دی اغزه کې به بینو اوس فعل حال بس متا د دریمه درجه کې خو موضوع دا اوس هغه ذریعه او هغه اداره هغه د سیکولریزم تبلیغ کوي هم د ته بیان کړل او هغه ذریعه او هغه ادارې چې هغه د سیکولریزم تعلیم ورکوي سره د ورمنلو چې وربنې مني هغه من د ته بیان کړل اوس په انشاءالله ته هغه ادارې بیانون چې هغه دی تنفیذ کوي د تنفیذ کوي سیکولریزم سیکولر نظام نفیذ کوي هغه ادارې د بلغ کې انشاءالله